اسلام خود شوقین و دوره نو هغه پر سیو عقلی زبردست جواب چې په امت په حق خدا مزین نه وا خو حضور صلی الله علیه وسلم په حق او کته وای چې یو کس په کولای شي مونږ وای چې شریعت احکامات سو غب خو نه چې یو کس پاره ملکی چیرې قانون داسي چې یو کس پاره بل پاره نه نو چې یو قانوني خټولو پاره شي قانوني کني بیا خو دې قانون هغه بالکل بیخت چې کو وباس چې یو پاره یو بل پاره نه تاسو په دې خبره پوه شو شاجی کتزوج اکثر اکثر من اربعه اربعة نسوة هو مظنة ترک الاحسان فی العشرة الزوجیة دا د هغه مظنه د ترک د احسان فی العشرة الزوجیة د وجې نه ممنوع ده و اهمال امرهن او په دې کې به د دوئ امر ته مهمل پرېږدي او څه صحیح حق پرې ادا نه کړي و یشتبه علی سائر الناس خو دا په ټولو خلقو باندې اختلاط په دې کې رادرومي اما النبی علیه الصلوة والسلام هر چې نبی علیه السلام ده فهو یعرف ما هو المرضی عنه فی العشرة الزوجیة هغه ته خو هغه آ په تحقیق تی رسم باندی یعنی دی رسم و رواج په تحقیق باندی چی داسی نی چی که دا حکم دا شای ٹک سی نو رسم و رواج به جوړ شی او بیا په عام خلقو کی دی ایغه نه منازعات جوړ شی هغه مقصد دا چی نبی علیہ السلام په حق کی معتبر نی لکه مثال بیا او شرط وسره لګول بی کی شرط لګول چی مثال دا اوخ زه پتا باندې خرڅوم خو زه به تر فلاني ځي پورې په زه سودا دې اوس وکړه خو په دې شرط زه به تر فلاني ځي په زه هلته به یې درته سپارم ناروا شرط فاسد ده پکې ولی په دې کې داسې نه چې دا رسم جوړ شي بیا به مقصد په دې کې سبا چه رئیسی منازعات رئیسی او حضور صلی الله علیه وسلم په حق کې خود دې شي توهم نشته چې منازعات پر شي نو حضور صلی الله علیه وسلم خپل به حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو اوخ په دې طریقې سره وک ورنوي کې ورته چې مدینه پورې بز په جبه بدر کوم ته ټیک تا او دا د خصوصیت دا امت ته پاره دا شای نستا دا تاسو په دې خبره باندې پوښ او یکون راجان الی تحقیق الرسم شه جی یا مقصد دا دی چی دا حکم راجع وی په طرف تی تحقیق تی رسم چی هغه رسم په هغه باندې جوړ سی نه دون معنی تعذیب النفس کنهیه عن بیع و شرط ثم ابتاع من جابر خبر اول نهی وکړه دی بین و شرط نه ثم ابتاع من جابر بعیرا بی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یو اخو اخستو علی ان له ظهره الی المدینه اغدا ورته مقرر کړیو چې زبتر مدینه پورې پجو نو بیا سره د دې شرط فاسد نه بیا چې کړه وکړه خو حضور صلی الله علیه وسلم په حق کې هغه چې کوم نزاع له هغه مسله جوړېدله هغه د په حق کې معتبره نه ده او امت په حق کې معتبره ده اوس که دوه سړي سره په دې راضي سي که نه او نه جنګ جګړه نه سره په جوړیږي کنه بیا ناروا ده ځکه چې حکم خو یو فرد نه فرد لپاره شریعت کې ني عام معاشره ته کتل شي عام معاشره کې دینه کله کله چې جوړ شي فساد جوړ شي منځ کې به هغه خپدر ماته شي منځ کې به د ګاډی ونه کړی تر کراچۍ په کې لاړ ځینې جڼ به ووایي، بل شی به هغه کیاب وتی، نه نه نیا خلاب وتی، څنګه ما درسره کړي وو چې ته زه به تر یخ ځای پورې په ځو، یا به د زرو لا د لکو روپیو کله ګاډی تر پېښور ځي په کې د لسو زرو کار جوړ شي، ها ګاډو والو ته پته لګېږي چېرته کمانۍ یا څه په کې تنور او مشینري وي، ما ته یې نامونه نه راځي، هغې کې څه فرق راشي، لسو شلو زرو مصري ته چې ودرایه کار په کې جوړ شي، نو نزا به راځي که نه به راځي، ته رښتیا ووایه شل وار دې دوه کسان سره په جوړ شي یو دوو کې دې نه شي رایه، نو عامه به نزا راځي که نه راځي؟ نو امت ته پاره خدا سے احکامات نه چې هغه کې یو کس دون کس لحاظ او حضور صلی الله علیه وسلم په حق خدا نظام ممکن نه و نو دی وجوهات کو بنا اقتدا ټیک تا او مقصد دا چې امت ته پاره بیا ټیک نه دا دریم دریم وجہ او یکون مفزیا الی شیء بالنسبه الی من ليس له مسکت یا مثال یو سړی کی طاقت تی عصمت او مقصد دا چې محفوظیت او امتناع عن المعصیت نشته نو کله په دې باندې دارومدار د حکم سی چې نوجوانان چې وي هغه دې په روزې کې حرامیتوب نه کوي خپلو شینیو ته دې نه ورنږدې کېږي چې مقصد دا دی چې قبلې مبلې اخلي او سره پروت وي پسې پسې ورخطا به شي کیسه به ورنه چې خرابه شي حضور صلی الله علیه وسلم به خپله دا کول ولی ځکه چی په هغه کی مقصد هغه طاقت تی عصمت چو عام موجود و او امتناع عن المعصیت طاقت چو موجود و عام امت کی هغه موجود ندا نو ځکه په هغه کی کراهت راغی چی دا سړی نه کئ ټیک دا اعتماد وی خو بس بیا کراهت نه چدا خبر خالی نه دا کراهت نه خبر خالی نه دا کراهت پدې کې شته ځکه چې اکثر عام داسې چې دې تبع ټینګ نی بیا وایي چې یار اوس غرب چکوا ورکوا تاسو په دې خبرې پوه شلو ښه جي الوجه الثالث او وجه ثالث داد او يكون مفزيا الى شيء بالنسبه الى من ليس له مسكه العصمه وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قبلة الصائم أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك تاسو کی کم یو د خپل حاجت دون مالک تلک حضور صلی الله علیه وسلم بده خپل حاجت چو مالک یعنی ان خو بزان معنی چو اعتماد تاسو دی اعتماد دور خطا شوی بیا بده مقصد دی ټینګه خوله نیولې ده خصوصا چې اول و حدیث عهد بعرسین بیا خو نږدې مه ورجو په یوې کمرې کې غرمې دې سړی ورسره رمضان کې وده کېږي نه چېرته مقصد دا ده چې بلې کمرې کې دې سړی وده کېږي کیسه به درنه خرابه وي شل وارې نوجوانانو نه داسې نه دي شوي نو امت پر خو یو عام چې هغه په کار بیا به درته راشي مولوي صاحب زه خو دغسې خطا شوم فلانی ده اوس څه وکړم دی څه وکړې خوار شي نه سم ورځه شپېته چې کوله را نو دغسې هغه به تر سره هغه کې ولې هغې رضایي او هغه نو مقصد دا چې ډبل هغه بچ کې جوړ کې نه نه بیا ورنه چکوا لره ګرځه لره شجی نو چې ګرم ځای یاد ورسره نږدې مقصد دا چې نه سمري پاغه کې اس په یوې کمرې کې دینه سره کیسه ورنه چی خرابې وجه رابی سلرم وجه دادا او یکون نفسه العالیه مقتضیه لنوع من البر کله مقصد دا چې هغه نفس هغه نفس عالیه هغه مقتضی دی نوع دی بیر حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی نفس عالیه ورکړی او نو آ تقاضا دی داسی بیر کئی چی نور امت پی ایغا متحمل بیا نئی که په ټول امت باندی آغا ضروری سی بیا به مو امت په مشقت کی سی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم که آغا نه کئی نو مقصد دا دی چی آ خو نفس عالیه ده آ دی بغیر نشی ټینګیدلای آ غواړی چی زه نور انواع دی بیر وکم نور نو ځکه ځنی شیونه په حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندی ضروری وو لکه صلوة الضحی یو روایت مطابق او مقصد تهجد او دا شیونه او آغا په نور امت باندی نشته تاسو په دی خبری پوه شوئ دا وجود نو دا غټی غټی قاعدې شوې دې لاندې اوس دنیا هغه خصوصیات آته مندرج کولای شي چېرته خصوصیت راشي نو تی چې صحیح په دې قاعدو پوه شوی نو یوې لاندې چې کولای شي داخلولای شي او تكون نفسه العالية مقتضية لنوع من البر فيؤمر به لأن هذه النفس تشتاق إلى زيادة التوجه إلى الله وإلى زيادة خلع جلباب الغفلة كما يشتاق الرجل القوي إلى أكل طعام لکه هسی می یو مثال درکړی رجل قوی هغه عقل دی طعام کثیر ته محتاج کت ته نو دارنګ مقصد دا دی چی یو مضبوط نفس مالک وی نو هغه ډیر عبادت ته محتاج وی لکه تهجد واخله ضحی اضحیه علی قولین یو قول مطابق دا حضور صلی الله علیه وسلم باندې ټول چو ضروری وو تاسو په دې خبرې پوه شو لکه مقصد دا دی چې اوس جسمانیاتو کې فرق وي نو دارنګې روحانیاتو کې چې وي فرق وي یو کمزوری جسم ده چی پړان غوندی شاید نو هغه مقصد دا دی چی روټیو ته کیدی نیمه روټی غریب ایله چی کیما ته کی ټیم په تیری او بل مضبوط جسم وال سړی دا هغه داسی مقصد الغت من الغت ولو کان پیشو سر زر زر چکی تیر کی هغه ملګری په صفا میدان باندې چکی وغورځی تاسو بده خبر او بل دونه وړی وړی چکی خلی کی نو لکه په دې جسمانیاتو کې فرق دارنګ په روحانیاتو کې چې فرق وي زه کوشش وکم چې ډیر وایو ما چی د انسانان په احکاماتو باندی مکلف کړی دی او الله تعالی انسانانو ته احکامات تکلیفیه ورکړی دی نو دا دی دی پاره نه چی د انسانان په حرج کی او په تنگی کی چکی او غرزائی بلکه دا د انسانانو تهذیب او تثقیف د پاره او د دو نېغولو د پاره دي او داسې احکامات دا انسان ته خدای ندی ورکړي چې آ د طاقت نه چوي باروي لا يکلف الله نفسا الا بما الا وس الا وسعها نو خدای پاک یو انسان تا دور زیات تکلیف نور کئی چه آدی دو اغا طاقت او دی گنجائش نچی بارئی او بیا د نور امتونو کی چه دا کم سخت احکامات پوزنی نو اغا سخت احکامات آبا دی دو سرکشی دی وجنو چی دو به خپله په ځان باندی په دین کی تنګی راوستوله نو الله تعالی به په دو باندی چه راوستله تنګی راوستله سوالونه به کول کودنا کریدنا به کولا لکه دی بنی اسرائیل په واقعی کی تاسو ته معلومه ده چی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایی چی کدو ای بقرتین ذبح کړي وای کافی بوا خودو خپل چې کود نا کرید نا شریک کړ چې دا بس عمر وی څنګه رنگ بای او کاشتکاری او کرونده به دی پکړی کنه به دی پکړی او دنیا سوالونه جوړ کړ نو الله تعالی په دو باندې حکم چک سخت کو چې داسې داسې غوا به یې چرمندوی نو آ چې دور مندوله ډېر پسې وګرځېدل ایله یوه نوجوان خواته منده کړه هغه ورله په سم غټ قیمت باندې چه کړه ورکړه دارنګې نور چې کوم سخت احکامات په هغه به دو خپله په ځان باندې چه ګران کړی وو کنی الله تعالی صرف امت محمدی نه صلی الله علیه وسلم نور امتونو ته هم داسی احکامات چیرې ندی ورکړی انسانانو ته چه هغه دی انسانانو دی هغه وسنا او دی انسانانو طاقت نا دی دو گنجائش نا بالکل چوی باروی بلکہ دا احکامات تکلیفیہ دا اصل کے دی معاشرے اصلاح دی پاره دی انسان هغه نفس تهذیب او تثقیف دی پاره وی او بیا خصوصا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چی دیتا گوری چی احکامات ورکون کا ذات اللہ تعالی اغا انتہائی رعوف و رحیم ذات او بیا چی کم ذات تا احکامات حوالہ کری دی او منگ تا اغا اغا احکامات رسی څو نه دیو ظاهری او مقصد دا ده چی شکست او دی ناکامی سبب اغا جوړ شو لیکن بیا هم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو معاف کرو او ورته یې څه ونه ویله کنه ته یقین ومنه چې خپله سوچ وکړه چې ته یو جرنیل یې او یو صدر یې امیرالمؤمنین یې او یو مشر او تاول داسې نه ومنې د هغه وجې نه ټول ملت ته دوره تاوان ورسېږي نو د دې سزا چی وی دغه فوجانو چې داسې یو قسم غلطی وکي په پوه سوا د مرګ نه بل سزا نی نو کدا بل سړی وای فورا به چو تیغ لاندې کړیو لیکن حضور صلی الله علیه وسلم هغه غایت رحمت او شفقت دی وجنا دو تبیا هم سو نه ویلا نو هغه ذات هم دورا رحیم او رؤوف ذات او بیا حضور صلی الله علیه وسلم چې د احکامات او برای راس دو په وخت کې کوم صحابه کرام موجود ایغه ته چې کله د احکامات رسول نو ایغه ته بار بار د دې خبره ترغیب ورکاو چې ګوره تاسو په دین کې تنګي نه جوړو او دا دین به خلکو ته مقصد تنګي په شکل کې نه ظاهرو او تاسو به یسر معامله خلق سره کو ولی چی چا به اوږد قرات ویله حضور صلی الله علیه وسلم ته به شکایت راغی لکه ټول احادیث می ته بیان کړی دی نو هغه به ورته ونه ویل چی شه ته قوم کی نفرت اچای بیا پر داسی مه کوه په قوم کی ضعفا دی په قوم کی مقصد دا ده چی حاجتمند کسانی چا به حاجت یی کور کی به بیمار پروت دی څوک په ضعیف دونه به ودرېدلای نشي چې ته اوس مقصد دا چې خپل تلاوت په پخه او سامي سپاره دې ورته چې شروع کړي نه دا شای نستا سونه په سختی سره به منع کړه صحابه کرام دارنګي مقصد دا ده چې کلا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه مقصد دا ده چې یمن ته گورنران استول نو سونه مقصد دا ده چې ورته ویل چې ګور تاسو به خلکو سره د چا معامله کو د نرمي او په خلکو باندې بتنګي نکاو هغه یو بانډوچی راغی او مقصد دا دی چی هغه غریب خو بانډو سړی و نو هغه ته دی جومات عظمت یا دا څه معلومه او په هغه کی جومات کی میتیازی ترته چکړی شروع کړی صحابه کرام وتل ما ما لکه مون په زور سړی باندې آوازونه حضور صلی الله علیه وسلم ته نا انما بعثتم میسرین تاسو میسرین مبعوث شویو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم بعثت ډبل دا دی په خپل مبعوث تا د امت بیا نور امتیانو ته چدي مبعوث تی ما در تمخ کی بیان کړو انما بعثتم میسرین دارنګ یو مثال نو غن شای واقعات تو وګورا حضور صلی الله علیه وسلم بچ چا بداسی په دین کې ډیر تعمق کاو سختی به کوله حضور صلی الله علیه وسلم صوم وصال نه منی نه دا کړي حضور صلی الله علیه وسلم د ټوله شپه عبادت کولو نه منع نه ده کړې چې نه ولنفسک علیک حق نفس پتا حق تا لږ آرام کوه ولزوجتک علیک حق تا باندې کور والو حق تا پوښ ایغه درته ایله د چا دي کینولی امان الله مولوی صاحب اته په خپل مطالعه لګیا او په نفلو باندې نه نه داسې شیخی دا په شریعت کې ګناه ده دا نستا هغه په تا باندې حق تا مسنون طریقه سره دا کو دا داسې د لکه بخاری مطالعه چوکي دونه ثواب نشي نو هغه پتا باندې چې دا حق ده نو به هر حال دا امت چې دې ته وګوري کنه چې الله تعالی هغه دی یسر په بندگانو خوشی ولی پر روزی معاملې کې نه دی راغلی چې تاسو مقصد کله بیمارانو یا په سفر باندې یو فعدت من ایام اخر بیا په نورو کې او بیا خدای پاک سوایي چې ما په تاسو سره د عسر اراده نه ده بلکې د چا اراده مې ده د یسر اراده مې ده تاسو ته چې تاسو باندې چې وي اسانتیا یي نو د هغه شریعت نازلونکي ذات له طرف نه غایت رحمت او شفقت چې په چا باندې شریعت احکامات الله تعالی نازل کړي هغه کې غایت رحمت او شفقت او بیا هغه چی خلقو ته رسولی نو ترغیب دی غایت رحمت او شفقت نو چی سړی سوچ وکی نو ته به وایی چی دا دین بلکل دی آسانتیا او دی یسر یو معجون مرکب ده او چیرته په دین کی داسی تنگی نشته ازکه ما تاسو ته ویلی چی ګوره په دین کی داسی شای نسته چی هغه تا عقل نه چوی باری او تا عقل هغه دینی حکم نه منی کچرت سړی صحیح دی اسلامی احکامات باندې نظر وکي نو د وحی علوم چی وی دا ټول د عقل چی وی په پوه سی بالکل د عقل پر رڼا کی وی او عقل د دې خبرې چی وی مؤید وی مؤید او چرته عقل نه بارا نی ګوره یو انسان دا یو انسان ولی با عقل نه باری یو انسان دا او عقل په دې باندې حاکم دا او وحی علوم په دې باندې حاکم دی اوس کدی دی وحی علم او د دې عقل د دې تقاضې چېرته مختلفې مختلفې شي نو حاکمان دوه دي او محکوم یې چه ده یو ده نو ته رښتیا ووایه چه دې محکوم ته به په ادایګي کې مشکلات وي که نه به وي به هلته شریعت بار بار وایي چه انسان آ ما په مشکلاتو کې نه ده غورځولی اللہ تعالی وای چیز انسان تدا سے تکلیف نہ ورکاؤں چ اغا مقصد تکلیف بما لا یطاق وی نو پته ولګیدله چی داسی به نه چی عقل تقاضا آ به دی جدا وی عقل حکم به جدا وی او د شریعت حکم به چی وی جدا یی چی ته پریشان سی چی خدای زه د عقل ومنه که د چا ومنه د شریعت ومنه نه نه بالکل د شرعی احکامات چی چور دی چی کله عقل عقل سلیم وی د شرعی احکامات چیرته عقل نه آخوا دیخوا ندی او دا بالکل د عقل چی مطابق دی ها آ بله خبر ده چه تا ما عقل کی فتور ده تا ما عقل کی نقصان ده نو دی یو شرعی حکم اغا مقصد دا ده چه دقت اغا تا مونگ نسو رسدل ہے نو دا دی ما عقل قصور ده دا دی شرعی حکم قصور ندا لکه اسی دی تاسو ته مثال وایم ته دی چټی جماعت یا دی ساتوی جماعت یو طالب علم راولی او دی بی ای وال ته کوم یو کلاس ته دی ساينس لګای ایغه ته کینوی نو اوس چې هغه استاد کوم لیکچر کوي نو آخو مقصد دا چې مبنی بر حقیقت یو مضمون چکی بیانی مبنی بر حقیقت لیکن دا علک نه پپویگی دا نه پپویگی اوس ترشته وای دا علک دا وای چې دا غلط ویلا نه سوای چې دا شای ما په عقل کې نه رادرومی یعنی ما عقل ناقص ته دا شای حق ته خو ما عقل چه دا ناقص ته ما په عقل کې نه رادرمي نو دارنګ د شرعي احکامات چې دي په بوشه انبیاء کرام اخو مقصد او دی ایغا چکم حوارین خلفاء حضرات ایغو تا خدای پاک اغا کامل عقل ورکڑی نو اغا طول اسرار اغا دی دی احکامات ورته چی معلوم وی نو التا بالکل چرته هم یو حکم یعنی وحی او عقل کې هیڅ فرق نه بالکل دک کشانی لیکن د تا ما عقل کمزور ده لکه یو ماشوم په غټ کلاس کې کینوي نو د په عقل کې هغه درس نه رادرومي نو دا د تا ما عقل نو داسې به وایي چې یاره دا ما په عقل کې نه رادرومي دا به نه وایي چې دا یې غلط ویله چې اولا درجې طالب ته کینوي اوله مقصد دا چې بابا بخاری ته نو دا به نه وایي چې یاره د بابا بخاری غلط ویله زه په پوه نه شو نه نه ما په عقل کې هغه تحقیق نه رادرومي نو دا دی مونږ په عقل کی دی هغه احکاماتو مقصد دا دی چی هغه نه را درومی اسرار دا دی مونږ عقل قصور وی دی هغه قصور نه وی کنی انسان خو یو محکوم ده عقل په دی حاکم ده وحی علوم په دی حاکم دی نو دی عقل تقاضا اوس دا ده چی دواړو حاکمانو به ایک یو شی حکمی کنی که یو شی حکمی نی عقل یو حکم ورکی او نقل بل حکم ورکی بیا خو انسان غریب بچ سی په شش و پنج سی او دای به مکلف سی په چا باندې په تکلیف ما لا یطاق باندې تاسو په دې خبرې پوه شئ ځکه مونږ وایو چې دا دین عین فطرت تا او د دینی احکامات دا د عقل نه دون قدر مقصد دا چې آخوا دیخوا نه دي چې کوم عقل تقاضا ده بالکل دی هغه عین چې دی موافق دي ا بل خبره ده تاسو مونږ ته د خدای پاک داسې عقول راکړي چې د دې خبرې باندې چې سي ا مقصد دا چې پوه شي چې کوم خلق پوه شوي دي نو هغه بیا چیرته داسې نه دی ویلي اوس تاسو خبرې پوه شو اوس دا ډیر بیانونه ورکړي کنه خرسري دا حدود آرډیننس تا او مونږ به پدی کی سوچ کو او فلانای به او چې کوم شینا دی عقل نه مخالف تی نو به مونږ ورنه باسو الکه تا عقل نه مخالف تی شریعت کی چیرته مقصد دا چې یو حکم دی عقل نه مخالف آنشته دا تاسو پدی خبره باندې سرخه به هر حال چې پدی ارش باندې سره سوچو کی نو دور پته بدرته ولګي چی دین چی کوم دی دا دی یسر نا یو معجون مرکب دا او دین کی اسانتیا اسانتیا دا او دین کی چرت تنگی نشتا دا دین کی چرت تنگی نشتا دا سی احکامات پا دین کی نشتا چی دی اغا وجنا یو مسلمان چسی مقصد دا چی اغا احکامات پریدی او بیدیل مسلمانین سسی ویریجی نو دین با پدا سی جامع کی چکے پیش کئے دیو جنا دی علامہ اقبال سے دا شیر چی دا اگر گویم مسلمانم بلرزم چو بینم مشکلات لا الہ دا مقصد دا چی عوامو په مخ کی پیش کول خو بس دا ټیک ندی دی خو بیا دا مقصد چی دین ورته په یو ډراونی شکل کی چی دی پیش کول دی ها البته تاویلات کیدای سی خو عام انداز باندې پیش کول دی دی آ صحیح ندی ها البته چې کوم اهل الله خلق یې هغه ته بیا پیش کول صحیح دي چې کا چې تا یو ور لا اله الا الله ویلا نو د دین غټې چې دي تقاضې آ د تا په ذمه باندې چې سلې رااله اکه عوام مخکې دا په سټیج باندې وایي کنه بیا خو دې دا مقصد چې دا د دین تقاضې دا دونه مشکل دي چې سړی دینه چې کېږي یریږي او دا دهشتناک چې دي تقاضې دي تاسو په دې خبرې پوه شو شجی داسې خبره ده چې کومه یې درته وکړه او ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ورته وایي چې ګوره ما په تا باندې عین خصوصي رحمت تا او عنایت تا چې ته ما غلیظ القلب نه پیدا کړی ته فض نه تریخ مزاج او ترش مزاج وال سړی نه او بد رد وینکه سړی نه او کته هر وخت مقصد دا چې غصه غصه وای نو دا صحابه کرام به تا حول نه چو آب منډکړیو او یک تنها بچوي پات شوی وی تاسو په دې خبرې باندې پوه شو شاجی باب التيسير قال الله تعالى فبما رحمت من الله لنت لهم یعنی عین رحمت تی اللہ تعالی دی وجنا دا خبر دا چت دوتا خدای نرم کړی صحابه کرامو ته ولو كنت فظا غليظ القلب اکچت تو سخت وای او زړه دې کلک وای او مقصد دا چې ترش مزاج وی لانفضوا من حولک بیا به دا خامخا د تا ته سیء الخلق وی بدو اخلاقو وال وی لانفضوا من حولک بیا به دا صحابه کرام د تا نه مقصد دا دی چې تا ارد ګرد نه به چو تلی وو او ته به یوازې چوی پرې شوی وقال تعالی او بل جے اللہ تعالی فرمائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر تور نو اله به کامیاب یو ځکه دا تبلیغ مشران چی یو جماعت استی نو چی کله رئیسی کارکردگیونه اروی نو چی کوم مشران دی هغه دا باندې نه خوشحالیږي چې دو توی چې مونږ دونه سوه جماعتونه وباسل اول اول دی دې تپوس کوي چې تاسو د جماعت جوړ هغه برقرار ساتلی دا امیر ناول دی دې تپوس کوي چې د جماعت پدې چلی کې یا پدې چلور میاسو کې دا جوړ دا برقرار وکنه چوتو وایی چی بس جوړ برقرار وو یو جماعت تی دو نی باسلای مشران پدی خوشحال یو ښه ډیر جماعتونه دی باسلی خو چوتو وایی چی نه جماعت کی تفرقه توړ وو نو پدی باندی چی خفه یی نو اصل شای هغه مبلغین او دی ایک یو میشن دی یو ایک یو میشن چلونکو خلقو کی اصل شای چه شای دا هغه اتحاد او وحدت تا هغه چه شای دا اتحاد او وحدت تا دا بنیادی شای ده د یو مشن په چلولو کې اصل شای د هغه ورکرانو په مابینځ کې چه ده هغه اتحاد ده او یو موټی کېدل دي یوې علاقې کې دي مثال په طور باندې یو اسلامي جماعت ته جمعیت ته ښه ډېر ووټونه دي لیکن چا ورکرانو کې اتحاد جمعیت نی او یو ځایوالی نی دو درې کسان به ودرېږي یو به دالې مولا ولاړي بل به دالې ولاړي بل به دالې ولاړي او څوک په بل چا خان سره چی ترشته وي بیا به سیټ وګټي نه نو اصل شی هغه مقصد دا دی چی اتحاد او چه شی ده وحدت تا شجی اوس دی تیسیر وجوهات وقال صلی الله علیه وسلم او بل جه حضور صلی الله علیه وسلم فرمای لکه هغه دی عربی کیسه می جدر تا وکړه هغه امتیاز والا او ورتوی ویلا فانما بعثتم ميسرين تاسو ميسرين استولی شویو ولم تبعثوا معسرين او تاسو په دې کې داسې یو شی رکن یا شرط شریعت نه ده ګرځولی چې ایغ رکن او شرط دی وجنه بیا خلق کو باندې ډیر زیات چرایسی بوج او تکلیف رایسی دا چیرې نه دی ګرځولی لکه ګوره حضور صلی الله علیه وسلم زړه غختله خو دو ورته ویل چې ګوره ما امت باندې به بوج شي کنی ما به ورته ویلو چې تاسو عند کل صلات چکو مسواک کو او د مسواک مې فرض کړو لیکن دې کې به امت باندې چې بوج شي کله به دی مسواک جیب کی یی کله به دی نه یی کله به دی ویر شوی یا یو تکلیف به و نو دی وجه نه شریعت داسی حکم مقصد دا چې نه مقرره دی یو اهم عبادت رکن یا شرط نه جوړی چې په هغه باندې په خلق باندې چې وی تکلیف وی والتيسير يحصل بوجوه من هذه اغنى ووجدادا الا يجعل شيء يشق عليهم ركنا او شرطا لطاعه چه شریعت دا مقصد دا ده چه نده گرزولا یو شای داسی چه آب بوچ کیجی پا خلق باندی او مشکل وی رکن یا شرط لطاعت ان لپار دی اطاعت والاصل فيه قوله صلی اللہ علیہ وسلم اصل پدی کی دا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة نمبر دو دوم دی تیسیر وجہ جعل شیئن من افعال الدنیا طاعات بل تیسیر وجہ دادا چی زن شیئن افعال دی دنیاوی افعال دی خو اللہ تعالی عبادت و گرزے دی خلق و رضا دی پارا چی دو خوشحال ای پر او مقصد دادا چی دین کے پا آسانتیا سارا چی سی دو شمولیت کئی او خوشحالی یی ورته لکه د هر یو ملت د هر قوم هغه څه داسی ورځی وی چه په هغه باندی دوی څه مناو کئی خوشحالی گانی مناو کئی که آ یهود دی که نصارا دی که هندوان دی که سیکان دی چه کوم ملت خلق تی خو په میاشت سر باندی یا مقصد په هفتوار کال په سطح باندی داسی څه خصوصی اوقات تی هغه ملت وی چه په هغه کی دوی چه کئی خوشحالی مناو کئی نو که دا الله تعالی شریعت خلقو ته نه وای ورکړی نو دو به زړه کی دغسی دا تقاضی چی وی موجودی وی چی خدایا دا هندوان ګوره داسی یوه ورځ لری چی هلته ټول سره غونډ سی او یو خوشحالی مناو کئی سیکان لری بل جو کی لری نو چی موږ داسی یوه ورځ وای چی هلته موږ سه مناو کولای خوشحالی مناو کولای نو دا اټیک تا افعال دی دنیا دی افعال دی دنیا دی لیکن دغه الله تعالی اسانتیا دی وجنا دغه طاعات ګرځولی دی نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم هغه چې کله مدینه ته راغی نو هلته به خلکو د دوه ورځې مقصد کال کې چې کولی تعظیم کولی او مقصد یو جای کې دل بسره او یو بل سره ملاو کې دل او نزبازی او یو شی بل شی چې کوم د جشنونو ایغ وخت تقاضو طریقې چې کومې وي نو حضور صلی الله علیه وسلم ته چې دا سدي او ته چې دا خدا غسي ورته ویل چې بس دینه بعد شریعت تاسو پاره دوه ورځې نورې چې دي مقرر کړي دا نه دي چې هغه یو عید الاضحی ده او یو عید الفطر ده هغه درته شریعت چکړي د خوشي ورځې تاسو پاره او د جشن ورځې مقرر کړي نو په دې ورځو چې به انسانان یو بل سره ملاویږي او خوشحالي به او نوې جامې به او دا چوي خوندونه به ہاں البتہ شریعت دا خوشحالی اور شریعت کے نے افراد ہوئی نہ چوی پس کے تفریط ہوئی نو د شریعت مقصد دا چې داسې چیرې نه کوي چې د خوشحالی حد نه دوره متجاوز سی چې آب الټا د غمونو چې سی باعث شي لکه نن سبا چې تاسو مون نوجوانان په اخترونو کې داسې خوشحالی مناو کوي چې د شریعت روح نه چوي خلاف وي نو او الټا د غمونو چې سی باعث شي آ په ډاټسونو کې او غونچه غونچه ککل چیرته ورلاندې اړېدلی یا چاول مړی یا چاول چی زخمیانی دی دا ولی دا دی دو هغه خپل حد نه چی تجاوز کړی نه نه خوشی خو یو حد ده نوی جامع واغونده ځان پاک که خوشبوی ولګاو په جمع سره موزو کا خپل خپلوانو سره ملاو سره نو تی دی حد کی مناوا ته یقین وساته چی په ټول عمر کی ته چیرته دی خوشحالی په موقع باندې غم قدرې وویني خو چې خپل حدودو کې چکه مناو کای نو شریعت دا ته مقرر کړ نو دا دی یو سر چدا یو وجدا ا چې نه داسې مه کوه منې کوی ما پوه شو ځکه چې یهودو ته پته ولګي چې مونږ په دین کې چې دا وسعت تا مونږ په دین کې تنګي نشته منې کوی ما دارنګه دا خاص یو مثال دا ګڼ شای مثالونه دي دې لپاره دې لپاره چې دي ګڼ شای مثالونه هغه جنکۍ وي حضور صلی الله علیه وسلم په چادر کې پټ و حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی او وړي وړي جنکۍ وي او مقصد دا دی چې دی هغه غزاګانو هغه شعرونه هغه یې ویل نو حضرت بکر صدیق صاحب منې کول هغه هغه چې کومې تمبل غوندې شی هغه داسې ورسره اخکاو نو هغه منې کولې حضور صلی الله علیه وسلم ته چې نه ما یې منې کاوه پوش په دین کې مقصد دا دی چې دا داسې نه یهودو غوندې مونږ په دین کې داره تنګي هغه نسته نو د دین به دونه محدود او دونه تنګې جامع کې خلکو ته نه پیش کړي خو داسې وسعت په په دین کې نه کوي چې هغه مقصد د تحریفات او هغوی چې په دین کې هغه شی نه داخل کړي چې هغه په دین کې نه نو د ډیر تنګی په دین کی دا ګناه ده خو داسی وسعت چی هغه دین دی هغه متحمل نه وی دی هغه وسعت دا په دین کی دونه فراخی چی زه داسی تهذیب یافته یم او دا فوټوګان اوس جایز دی فلانه او مونږ وسعت غواړو فلانه نه داسی وسعت گنجایش ګوره په دین کی نسته دا یاد ساتو پچ په دین کې داسې تنګی نستا خدا سے بی ځای وسعت هم په دین کې نستا دین یو خپل چدا مقصد دا چې دایره دا په هغه دایره کې اندر اندر چې دی اوس نو هغه دایره کینچ کړی د شارې ته به اوس کی